باب د بیان دی بدلیدل د حالات د خلق شه د خلق حالات کنه دا غي بدلیږي او بدل شوی دی کنه بدلیږي به د حاصل ارخلا کوي شي ته ویل شي کوي شوي کوي شوي د ته ا تدیس ته پر نه دو هغه شي وي چې پا باندې کنه سفر کوي سمر باندې وړل شي لا تکاد تجدو فی رحلا نبی کریم چې پاشه چې ته کنه مزدورا کوي شي په شمیمه سرلې ولا چې سرلې کبیره وی کنه وی به سل خو چې تا کنه یو د کور شمل په شمیند کېږي نه په شکر 1 فیصد یا په شکر نه شي کنه ا خلک می حال ته کچې رخ راي په سره شي کنه 1 فیصد دا ګرون ده چې یو رخ راي کړه په سره شي جوته وي اره کنه هغه ډېر کام وی کنه نه میند کېږي وعن ابي سعيد قال قال رسم لا تتبعون سنن من قبلكم سنن جمع د سنت تو مطلقی طریقې ته رشي کشاوي کبادوي لا تتبعون سنن من قبلكم تاسو په هم حاضرې میسته په طریقې د مخته کومې پسې دا مت وی کا چې تاسو په پاخه پسې درې میسته کنه په طریقې پالته حق د چې په تاسو په خاطر شوې دي يهود نصارا شبرن به شبرن ولېش ته کنه په ولېش باندې وزیران به دران غس په غزبونه حتى لو دخلوا جهر دبن جهر جي مقدم دا فحيبونه تبعتموهم کدی نه وتی وی کچیرته په غور د سمسره باندې چیرته نه وتی وی د مخ خلک تو سبا په سکه ستا په غور به تو سره نه ول شته کنه هغه دات په خامه په تو وی کله یا رسول الله اليهود ونصره دا يهود نه سره وشي که چې پاپا سه ميزا کنه په عادت په سه پاپا سه بدريوي و هغه طریقې مې اختیاروي قال فمن به چې به سه کو شي کنه يهود نه سره وشي کنه دا تا يور دا چې تا کنه اسبه کرام کنه اسبه کرام حالو او چې تا دنن سبو کنه او متيول حال کنه هغه يهود نه سره په طریقې په سه کنه بالکل روان دي ولش په ولش باندې کنه یو ځای نه ده پته کېږي کنه او پوته به شي کنه سای خو پلا سیته ویل شي لکه د ربشه ولا کنه سای یا دغه حجیره ولا کنه حاج لا یبالهم لو بالتن چې الله به کنه هغه څه پروا نه کوي دغه مسلمانونه کنه که امریکا په ځکه وي او که روس په ځکه وي کنه څه پروا به نه کوي کنه ځکه چې اخوان مسلمان به وي نه براینا مسلمان به وي کنه هغه مسلمان به وي چې الله پته غصه به نه ورسي کنه الله به هغه څه پروا نه کوي رواه البخاري متا یم تو دا نه کې سوي دي متا یم تو متون ا دې اطلاق ته ویل شي که چې سايد مالای د هچ ګوري او د لوس ژواني کنه په تکبر سره چې دې می دا لوس غوچوي او د مغزای چکړه وی کنه مړای سری وی ا دې اطلاق ته کنه متا یم تو ویل شي په تکبر سره په ناز انداز باندې تل کنه اذا مشت امتي دا متيتيا مفل مطلق نه د مشاد پر من غیر لفظي او چې کنه راول شي د امت هغه تکبر په طلاق باندې راول شي په تکبر سره دی می کنه چې پلیار راول وي مغزای به چک نکلا وي سینا به یستری به کنه لوس په غوچوي چې کله داسې حالت پروشي وخدمتم ابناء الملوک ابناء فارس هرم وخدمت سری کوی دی فارسا فتح کلو رومیا فتح کلو کنا او د فارس شانزګې سره ونی ولې کنا بقاعده کنا یې غلامو دې کړې کنا ای فارس چې کوم بسیر قبیله وکړه ونی ول غلامو نه جوړ کړ دا سه دروم ولا کنه گورنرو دروم کنه خاط حال کنه مکینه فاطمه مسمونه پلوز باندې ویل کنه امر یون شو غلامون جوړ شو دا حالت روشي کنه چې تو سه کنه اخرت می چا بشیور وشادګون وکنه آیا ته سوله مور شي او په یار باندې داسې ته اطلاق شي شي کنه بیا ته شرار به په خيار باندې مسلط وي کنه د حالات مسلمان نه ورو بدا د مرویونه کنه حکومتي نه ورو کنه په دې مسلمان باندې کنه به چا سار نه شوره چې ګوله کنه مرویونه نه کنه هغه زمين هغه جوړ یې کنه په صاحب کرام په تابعین باندې بلکې صاحب کرام وي صاحب کرام په تابعین باندې کنه بیا هغه جوړ شوی کنه چې هغه په نه ویری کړه المزینه په کړی شوی نه کړه وان حذیفه نبی سم قال لا تقوم ساعت حتا تقتلوا امامکم امر به قیامت نرسی چې سه پر خپل امام نیو کتر کړه وتجتلدو باسیافکم او تاسو کنه کتال وی سره شي کا په خپل تیرې باندې ويرسا دنياكم وشراركم او تو سه کنه دنيو دا په میرو سره پوت شي تو سه بترین حال کې تامل به قیامت نرسي امام یا کتل کو حتسمان راته کنه آګه سره شهید کو کنه او پتیره باندې کنه په جنگیا لګي هم سمون دیګه ورسنه چې لګیا شو بیا لګیا دي کنه یا سره لګیا دي مسمون کنه او دنیا ویرا لکنه شرایط دنیا ویرا چې کوم بهترین حق ده کوم بد مسون دي کوم کوم شرار دي کنه دنیا سپلو شدو کنه نکون صالحون نیک خال کنه ا دنیا جهه نه منصبه نه وته له حکومت نه شته پلو شي کنه ونه دولت نه شته پلو شي ا فسکونه فجر ته دنیا ویرا لا رواه ترمذی وعنه قال قدر سم لا تقم ساعته حتى يكون اسد الناس بدنيا لقاء ابن لقاء امر به قیامت نرسی چې سیب کنه حتی چې شي انک بخت په تخل کې شي په دنیا باندې انک بخت کنه هغه به وقوف زیادی به وقوف چې تا کنه په وطن شي به وقوف باندې سړی لکه امر احمق بیا عقل باوی به نسل باوی کنه فلور بیا داسې ودای به داسې کنه دنیا به د سره بیا هغه خاص بختوار به لیکنه چې پنکای ډیر بختوار ده کنه مارکیټینه دی او پمپینه دی پنکای شنه پنکای شنه کنه قیامت په وته فکر چې دا څه کنه بیا کو په حال کې د دنیا به شي رواه ترمذي او بکیف فی دار النبوته وعن محمد بن كعب القرزي قال حدثني من سمع علي بن ابي طالب مودا حج بن كذا ذا كنا ايغا چاچي د علي بن تريم نار بدري بي خالد قال ان لا جلوس مع رسول الله مير نبي سم سنگ نوستي فجماعت سے فتلا علينا مصعب بن عمر او دا هغه سړی و په مکه معظمه کښې که نه چې د ښه مالداري خاندان و که نه مثلا ابن عمر ښه مالدار و که نه ابيو د سوي جوړا به کنه دا د غسله او ورځ به کنه یو جوړا بدوله بل به غسله کنه یو بدوله بل به غسله شپه ناز نعمت شو مکاشه کنه پرودګار اسلام زړه ور وچولو کنه مسلمان شو کنه ټول ناز نعمتي نه کنه اسلام د خاطر پرې شو کنه او به کو بل هر روغلا ده کنه څه تکلیف نه پته شوې دي کنه دا اصل لا نه ګرځو کنه په یو لنګ ټی شي کنه سنوي سره هر کله چې نبی سم ولیدو بقا به نبی سم کنه وژل وتا للذي كان فيه من النعمه اي حالات وجنا چې کنه نعمت شي کنه په خوا دی وو مخه سوالو چې په کو پر شوی کنه او رشمه جوړې به وغوسته و س ك ن ل ا ج ي ت ا ي و س ل ا هو الذي هو في اليوم وحالت ت ن ر ك ن ا د ي ب د ك م حالات شدا سيكون ك ت ن ب ي سمكن د ي ك ش ف ق ا ت و ج ن ا و ت و ل ك ن ا چې اسلام نه مخې دې کنه سمره په ناز نه ماته شوی په سپوی ژوند تر وکنه وې سه په دا حالت ده هو پرین چې کوم روایت پر شو کنه ابل نبی سم کنه په پیزي باندې پرېتو بیا پیزي دا مې په شو کنه یو چې تاسو به سهل اپی کنه دا ورځ به تیر شي اذا هدا حدکم فی حلتن وراح فی حلتن تاسو به سهل اپی چې سبا کوي به کس پتر شي په یو جوړ شي کې به بل جوړ شي کنه دا څه ورځ در بندر وره دوه چې سبا یو جوړ باندې چې کنه به ګا بل سکه به بل جوړ بل وکنه ووضعت بين يدي صفحه ورفعت اخرى او یو پلیټ په ترځ شي بل به دا چګول شي کنه تلې به دیوانی وي شکنه په ډېر تلې به وي کنه به یو د وخت کا چې زړه کا کنه بلې به تر دې یو وسترت بيوتكم او خپل کله کرے مې به پردیر لا کی یو په کرکې په درځه پردیر لا کی کما تسل کعبه لکه چې خانه کعبه باندې پردیر لا کی کنه په بیٹکې شه پکړه پکړه شه دا د دې په شنګوي دو کنه فقالوا يا رسول الله سبب كلامته يا خيب مرا نحن يوم يدن خير من اليوم چې دا ورې د خپل میر باندې روشي کچې دا څه کاروکینه ما وی په کا جمعه ما ډېرې وی دولتینه ما ډېرې وی میر به چې په نن نه به چې به شوی کنه په دې نه به چې مستقرا شي ها ایسو مشکل سره وځي تر نه کنه وځي یې وتر یې کنه نه تفرولې باته ولې به که دغه اسلام و دا ایمان نه دی پوته کېږي که نه چې دا حالات پرې درو شي راو ترمذي وعن انس قال قال رسول ياتي الناس زمان ربش په حال کې باندې زمونه اصابر فيهم على ديني كالقابض الجمر صبر کوین کا پدیش په دین باندې بداسي وي لکه چې میټر بدلی پس کرواټه باندې کلکال د جمر لکه چې کنه سکرواټه په میټر شټینګ نیولې وی کنه دا حالت نروشي که چې په دین باندې صبر کوین که به داسې وي لکه اسکرواټ نیوین که چې په لوشه اسکرواټ ټینګه نیولې وي اسکرواټ سیټ تم کولی شي په لوشه دین به داسې مشکل شي چې سیټ په تم کوای نه شي چې تم کوي به بلوس نه کنه په به د وزي په لوسو د حاول دا کنه یمه څه خو بیا پر دیار کنه په هر لحاظ په مشتو باندې پر ویار ډېر مربري دي په هڅه پر پاکستان باندې کنه ا دین په لحاظ باندې خو بیا ډیره مهرباني دی دوی ته کنه په دینداری باندې شکه په باندې نشته بلکې کنه هغه چې مسلمانو کله مسلمانو وخت دی وازینا کو تبلیغونه هغه زود ګرځي کنه مدرسه شي پر مونږ دی کنه ا دین شا چرچا دو توس په پښار ودلی وی دا به سو وطن خلک چې ابو ظبی نه روشي چې کراچي باندې چې کیشي دا به سم مسلمانو وطن چې مسلمانو وطن تلکه چرولې کنه دا د کډیر مسلمان دی کنه اوی کې بچو نه مزه تا روزي کنه سکولې کړی ته په پردا شي کنه پای په باندې وګ چې پردا به کراشه به نه ګرځي دا نه نشي زغم لا چې مسلمان وي کنه کدا زغمی کنه دا خبره سره منی کنه خو دین یې وتری نو او کني به یې فکر به په ډډې به جلته کنه جلته به نه بوسي کنه یا پر عرب ملکی شیخ په مصر د شفای د رحم نه وکنه شدیر نه شي پر چې پر دې به حکومت درخواست ورکړي کنه په شام حکومت کې کسا یا په کنه عرب ملک کې کسا کنه یره شیر میره نشتا زیر چې پر دې به قاعده حکومت به مدیر وغله امی سره په د هرشه جمع دنیا کې ملو ده د جمع زر فرغو ده سره سره مسجد دې کله کله رولا شي یو شی ویل کې رولا مليون کنه هغه نه ته ځکه عربي ورشي احمد نامه ده ډېر ګټي ونه شوی و دا چې ګړې و دې دې مده کنه دوه کوله بعد لکه چې لورو دغه مزدګار په مدرسه مې چې سلام راو په څنګه بدای ویلو نو سو چې مې کته ژیره بالکل کلا کړی و ادا سي نه کالو مې کته مو چې د احمد ده دا سي زمانہ و لور شو دی ولکه جوړ طالبون وی سلیما شي مې سره کو جوړ ته ځار کنه مو چې پښتنه به لکه چې د ژیره دی ویل کلا کړی دو بزرګ سره ونی بزرګ شه کنه پلیا شه مې دا ټکر وکړ مو ته چې تو خدای ژیره کلا کړی دو نو خبره د مره بده په ولګه دا چې کنه شزیره خو نه و چې کنه هر باندې ټانګې ولې چې زیره به سره وي کنه مو چې به زیره سره نه وي مو چې نه سره وي زیره کنه مو چې زیره خو د خو د اسلام د شاعر نه دو د نبی اسلام سنت دي ټول انبیا سنت دي و چې ټول احادیث هغه ضعیف دي مته ضعیف حدیث نه دي کنه نو سره لږه شي ما د ما ته ټاټو په دا ګاډه وډه نبی سره وختای نه دا بزرگ خلق مکو دا بزرگ خلق خندل کنا یره مینار پاکستان سره ورسې دي کنه خدای کم فریدل نه کنه ورسې یا خو ګرول چې داسو چې غای رواني چې ټیمه پیرادو رواني مصر ته مصر و مو چې بیرونی به سو شو چې مصر وي بشیر دې پر کاله کړه چې یره شیره باندې پابندی ده شو خدا سو یا کې دړاو شو کنه تو وي چې په اسلام کې پابندی ده باندې اسلام شنو شته په جزیره سیدا سره چې پابندی ده مې نه پرې دي کنه یې ډیر رښتا په کاپ مصر جان دو ته خو یا پیرازو دي دو کنه پاکستان شه سکس نشي ته ویلا او یې راخو کنه دا ویلا ډېرېږي یې را ډېرې چې دا مې تخته وټپ کې دا مليون دي زه خو کنه ای خو چې کیما زدی راونه کړی دو د امریکې او د فرانس د یورپ ته خشوکه دې پره کنه ا ل پ ر ا ز د ي ر و ن ک و چې دا سوي چې دا ژر و خو دا خو مليون دي دينار حالت چې دا بیا ټوکر باندې ونو کو چې دا څه ویلې کیسه کنه ا دې وجه نه کړه دا ورکوي مليون ورکوي و د دينار حالت ورکوي شا چې زخمي خپل غزي ته پوت شي خلوص حال شو په دې باندې کنه هغه یورپ ورولو کنه چې سکروي کنه وخت یې خپل هغه وعن انس په مشورې سره یې کنه شورا باندې خبرې پاتې شو فیصله کېږي فاضل از د خیر لکم من بطنها بیا مخته مزکه بهتر ده تو سه پرا په دې ګډه نه ان تو سه پر زندگی به بهتر ده په تو سه کنه خیر شته په تو صلاح شته وایدا کنه مراکم شراکم تو سه امیرون چې تو سه بهترین خلق شي وانیاکم بخلاکم تو سه بدون خلق نه په تو سه بخیلون خلق شي فقال قائل بیا یو کنه قائل چې خبره نبی سم دا پښنګوي کنه خسا وکړه کنه چې کافر به میزه پر کنه اپ میسته چې چی کو کنه او دا سه به میز باندې بیلی کنه فاسونه پس او کابه به میز باندې سی حمله بر باندې کو دا خو به میز کنه دا سه به خمیر به کنه تمام می می به سه پوت نه یو ومن كلا نحن يوم الدين دا به د کموي د وجه په دې ور بچ میر به کامي مسلمان کا زکه به د سر باندې زکوي قال انا بل انتم يوم الدين كثير تو په دا ډیر وشتا کنه کامل وشتا ډیر به وشتا یې 50 60 ملکی د مسلمانه ولكنكم حسان تو په ګنګ خړی وشتا کا غوسه سیل لکه د تی ولا ګنګ خړی کنه چایر مونږ بلېږي کنه به وزن به وشتا تو سه به وزن نه وی کنه او زون به بات نشي پش کولا راو بده ود به کې فدل ابو وته الفصل الثالث عن ابن عباس قال ما ذر الهلول في قوم الا الكلا في قلوبهم الرعب الرعب نذا جو شو كان خيانات په یو کوم شي مگر چې جواب شي به الله په کې په کوم شي خلک په لږه کې نه وبچول دا بسم الله به ډېری په کوم کوم چې خیانت وشي مگر ایک نه بکنه حلو دری دکا ابو نه باند پرشی کنه حلو ته کریک بنا باند شی ولا حکم قوم بغیر حق الا فشائم الدم او په اسلام بنو کو یو قوم په حق باندې مگر کان په حق په سره ونه شو کنه پاسه به وینا تلې شي کنه پاسه به وینا ډیره شي وینا به ډیره پښه تلې ولا حترا قوم بالعادم او دکا بنو کو یوم کنه دی واده واده خلک پر زیب نو کو الا سلطه مگر هغه چې پابند دشمن مسلط کو کنه چې کله خلاف فرضي اختیار کو کنه پابلا دشمن مسلط کو دا ټول مرضینا دي کنه دا ټول اسباب په دې کنه او سره مرضینا سره وروړي دي باب الانذار والتحذير عن ياد بن محمد مجشي عن اسم قال ذات يومين في خطبتي في خطبه شو فرميل على ان ربي امرني موت احفظ رب امر وكرو ان اعلمكم ما جهلتم چې تو څه کوم خبر کې پېښې بول چې تو سپابونه خبر نه ستا مې معلم نه یومي هغه شنه چې الله پاک موته نه نروشالي دي کنه هاذا مې معلم نه یومي هاذا هغه ټول شي چې دې کنه خبر کې پدې وربه كل مال نحلته عبد حلال عبد حلال الله پاک چې دا خبره وروشایا هر مو چې زوی انسان ته ویر کو نحلته عبد چې یو بنیام ته ویر کو نه حلال خو نه حلال هبه ته ولا شي عام الحلول ده علا پکې چاته ورکړه ا حلول ده دا دی وی کچ دا وی کچ دا په کپلو کې سو په نوم نظر دا دا کنه صاحبادو د حمد دی خرم نه جوړ کو مو حلول مول ورکړوي وان خلقت عبادي خنفاء كلهم او مو د ټول بنګول خنفاء په دې کړې دي کدي حق په طرف باندې مېلا او شیطان عمل ته وکړو که چې یې مسره شریک ونسی چې په باندې مېس کنه حجت او دلیل نیوی نظر کړه وان لا ندرا الارض الا پک نه مزکه خلق په طرف باندې نظر وکړو فمکتهم عرب معجمهم بیا لا پک داغه شرط کړل مبوز یو کړل کنه عرب یا واجم یا الا بقیا من الكتاب مگر هغه پوت دی ال کتاب نه پاره کتاب شي کنه چې کوم انصاف پسند وي که نه مستمزاج علی کتاب وي که نه پوته که نه پردیار که نه هغه شوی ته ولیدل شول وقال انما بعثتك لابتليك ته په پیغمبر کې دې پر چې ته امتحان وخلو و ابتلیا به کا په تو سره دې کړه خلک امتحان وخلو څه په تو ایمان وروي چې څنګه باندې وروي وانزلت عليك كتابا او په تو مې راته کتاب نظر کړو لا يحصل ما چې به لشي منزله دا منه چې دا به کنه لا فانی کې توب ده په یبه باندې نه رنګیږي رنګیږي هو په یبه باندې هو په دې باندې ورک نه شو تکره نایم و یکزانا ته به کنه پړو کې په داسره چې هیبه ولا پړو کې به چې ویسو یا کنه پړو کې به یا ته به زیات تعلق کې مره د پر پاک سره کنه دا منه چې په خیم شي پړو کې دا منه دا مخاوره لګا دوه کنه چې هر وخت به د قرآن پاک ته پړاو کوي هر وخت کنه پرو کې پرو کنه د قرآن پاک تبلیغ به کنه محاوله سو کنه چې کله په خېب خېب وشه به کنه په لګیاوي دا مطلب چې په خېب ته تلاوت کې هر کې ته بدلی کې دا مله چې ته کنه مخه په لګیاوي کنه یو تعلق په دې وسره مرکات مې کې چې دې کې توجیه ته تولیل ته ضرورت نشته انا به سم کنه خېب دا خېب نو لکه د میش خېب چې وکنه سره په کنه خدا به وکړي چې په خله به نه تر وي کنه زه خو به دور ده کنه بلکې کنه په خیب شکل وحی وته شوې ده کنه نه په خیب شکل حقیقت تر کړه کړه پات بلکې دا خو څه کې کنه ا تاریخ کنه د واجبات دې ډاکټي دې په دې امت سره داسې حال تر شو دا کنه پاک سره د امر تعلق ده کنه چې خیب شي په خیب شکل تلاوت کو کنه حق په تلاوت په دې په کای سرات شي کړه ده تلاوت کو او بلکې دغه وکیار چې په کتبه شي یو حافظ و دي سوز نه کنه سبق ویلو سال سبق یې بوتلو لاس لاس آیاتینا دور به سره کړو چې سوز به مور شاو ته تلو به کنه په مور شي باندې تلو مر شوې سره به چې مور شي به کاور ته کنه هغه به څنګه بلا سره تل تل کنه هغه به به ول ته کنه دور به سره کړو ډېر من دا دور سره کړو کنه سبو گئی به پخپل پہاڑ ٹیم دوی ته چې معمول مخره پوا کنه ارسا غته کنه سبق ویلا چیرته ونه درو چاته کیسه وکړه چې مخ یې سوزو چې ریغ د غاس یا کنه خو سبق نه وی کنه اساس سره بند شو کړي کبر نه به تلاوت تر لو کنه دور به سره کړو والله مرنی ان اخرج قریشن الا پک متامل کو چې د قریش کم د هلوک ختم کا فقلت ربي اذن يسلو راسي په دا خبره به تاسو مو تصدیق کوین کې شي ته مو خبره به ومنې ته مونږ په جوړه کېږي قالو نعم ټول قریش به ته چې اے دا خبره به مش په تونه په ځل باندې ولا کېږي ځکه چې ما جرب نه لیک الا صدقا اته نه مې نه دي لیدل کتل مګر شامل دي کتل دي چې کله دا اعتماد یې وخستو کنه قال بدوته چې به چې زرشتینه و دې مو په خبره ته سید بار کیسه بیا مو په دې خبره ادبار وکړي څه فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد زه تاسو پر هغه د مخته عذاب نه ویروین کوي که نه یا قیامت عذاب روان ده اینه مې ډرو که چې تا ځن که نه ځنو نه بعد کې ستا ایمان درویسته فقال ابو لهب ابو لهب ورته ویل که نه ابو لهب چې ورته ویل که چې ته رښتي نه یې که نه تب لکه سایر اليوم هلوک ته وکم ته ټوله ورځ و د خپل اهل وی نه ډېری دا خو دښمن درو لو کنه له قبیله خبره وا کوم خبره وا کنه هغه نه ډېری بچ کوي په خشیان یې بکو به وډرې کې چې زه ورسې چې دښمن ور سره لوي کنه بیا ډېر بیره نه فجاله لګیا شي کنه یحت په اوریا سره کوي کنه یا صباحا یا صباحا سره لګوي کنه زاغه چې مې لګولې سره کنه جهنم نه مې ډرو کنه انا مې کنه بچو تعمیم یو کو په دعوت سه وکړه تخصیص یو کو په دعوت سه فقرا مثال لا یا بنی کعب ابن الای ان کن انفسکم من النار پس یې نه باج کیستا یا بنی مرا ابن کعب ان کن انفسکم من النار یا بنی عبد شمس ان کن انفسکم من النار دا په وره په ډېر شي کنه یا بنی عبد مناف ان کن انفسکم من النار یا بنی هاشم خپل قبیله تزاکو ان کن انفسکم من النار یا بنی عبد المطلب يعني چې په کوپر شوی وستا کنه او یو چې مسلمان وستا ایمان به تر کړه وی بیا کنه شفاعت مات بیا کنه به درک شته یې اذن شفاعت نه منفي کړي ويا ابن عبد النافع لا أنيانكم من الله شيئا د خوای پک د عذاب نه تو سره سپایل شر سولا یا باس ابن عبد المطلب لا أنيانكم من شيئا ويا سفيا عمت النبي سم دا تريروا لا أني عنك من شيئا ويا فاطمة بنت محمد ساليني ما شئت من مالي امولا چې سمول رغوړې کنه هر رغوړې مول د ماده سره کنه شن خو لا اونیان کوم شاید د الله طرف نه کنه د الله په مقابله شي به ته څه پیدا شته سره چې خو یې پکته ونسی الفصل الثاني نبی موسی قال قسم امتي هذه امه مرحومه امو دا امت وي کنه دا مرحومه امت په دې باندې رحم شو دا به حیثیت مجموعي دا نه چې ټول افراد کنه ټول مرحوم دي سکه به جانم تنسي مجموعي لحاظ باندې کنه امیر امت په لحاظ باندې په دې ډېر رحم شو ده ليس علي عذاب في الاخره په دې باندې کنه په خرش عذاب نشته وی به کنه په ځنا افراد به عذاب وی کنه خو هغه د تسخیه نه پر ده کنه امیر امت و نه که چا د جامنم حق دوری دی کنه جام تلور شي کنه اچکی مجرمون دی ګنګور دی کنه هغه ډېر خو به پیمار سم کنه په صفاتې باندې سره خلوص شي کنه کنه او چې څه خلوص شي کنه هغه د تسکیه دې پر وی کنه به تور تعذیب به نه وي عذاب په دنیا الفتن ا دې کنه عذاب د مو ته عذاب په دنیا شي دا فتنه دي د دې چې کې مصیبتونه په ترې دي کنه د کفار تر نه کا ټوال ټکه خور نه کنه دا کنه ا د خراب عذاب په دې ته کمیږي وزلازل والقتل لزلزله کسا و د قتل کسا کنه دا غایا اساسو دو کنه په دې باندې اخرت سزا به تکامل شوی دو وعن ابي عبيد معاذ بن جبل عن سب قال ان هذا الامر بدا نبوه ورحمه دا دين دا امر ا د ه پیل شو کنه په نبوت پر رحمت باندې اول چې سر شي کېدو پیمبار جو پیمبار و نبوت و سره سر هغه رحمت و ثم يكون خلافه شد آرام و دیکن خیش وند و مسمونه ثم ملکا عزوزا دغه دیش کوله و دینه بعد به کنه به بدسیبی وی چا به چې چین کې بدسیبی کنه از په دغه شی مونږ یو کړ چې په دغه شی چې کنه بسیل وی کنه چا به چې چین کې بسیبی خلافت ختمېدو کنه به د مروانیو حکومتونه پرول کنه حتى يلقوا الله تعالى سر ملاو شي كنا وسبي بدا فساد پس سي پد خلق شه وعن عائشة قال سمعت يقول ان اول ما يفو اول ولا قد شيء فكر فرم خوري قال زيد ابن يحيى الراوي زيد هذا تفسير قد يكفؤ يعني الاسلام اول اول اسلام شيء فرم خوري لك سرنگ چلے شپر مخوری کنا کما يفعل انا لك جلوی وقد بينا وفيا ما بينا على كلا پر دې پر شکل چې کوم بیان کړه بیان کړه جواب ته هم کنه اې دې مطلب که سخت الفاظ باندې پر دې بیان کړه دا انما الحمر والميسر والصبر رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه قال يسمونها بغير اسمها فنيرا نمي بيو دوي كنا چې دا بیر ټانیک دی دا پنکایو ټانیک دی پنکایو ټانیک دی کنه مالټي دی کنه شرط نه دی دا په نور نه ویو دی کنه فیسحلونها به کنه حلول غنی الفزواج عن امان بن بشير الفزيفه قال قال رسول الله تكون نبوت فيكم ما شاء الله ان تكون نبوت بتوشي چې سپر خوښه وي کړه په خوښه دي کېدل ثم يرفع الله تعالى على بنبوت فرتكم ثم تكون خلافه على من حاج نبوته خلافته بالکل د نبوت په طرز باندې وي د عدل انصاف سره ما شاء الله ان تكون چې سمر الله په خوښه وي دي کېدل وقلت ارجو ان تكون امير المؤمنين بعد ملك العاز والجبريه موت چې دا امید ده چې ته امیر المؤمنین مې پاسه ملک عاز نه پاسه ملک جبرین نه کنه اې دغه دا اوس یې کنه خلافت چې نبی سم مشارکت چې دې مې ځکه کته وې مو دا امید ده فسر بي چې دای په باندې خشول شو واجب کنه خان دې ورکو یمر مې زیسته کنه به شکه کنه هغه دې کې مزاق تا ینده کنه یعنی په دا کې ځکه وشله ده کنه خو هغه د عدل و انصاف ولا خلافات او خطه چې په خلفای راشدین شکل هغه شمیر ده کنه امر بن عزیز د عدل و حکومت کړه ده